او پیدا کړی شوی دی پیریان پیدا کړی شوی پیریان مما د جن دا لمبه شغلې منا اردورنا دا تیز شغلې نه او خلقا پیدا کړی شوی آدم علی السلام دا غسنا او صفه لکم چې داغه صفت بیان کړی شوی تاسو ته چې خاورې دي هغه د خاور پیدا ده فرشتي د نون نه پیدا دي كان خلق نبي الله القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل دا یعنی اخلاق د پیغمبر پاک چې د قران پاک سوره بیان د صفاتو الله کړی دی نو دا ټولو مجسمه هغه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه آیا مرګ نه خوخول دا ملاقات د الله سره نو خوخخ نو نو فکلنا نکره الموت نو ټول منګه خوخو مرګ لرا نو بیا هم مر ټول من خنه غنو بیبي عائشه وای چې چې ټول مخلوق مرګ خنه غني په اعتبار د طبیعت سره ځکه د مرګ دا هول د مرګ دا ها روب ډیر زیات دی هیڅوک دا نه خو چې زده مرشم د دنیا نه لاړ شي ها شور په کې لګ معمولی راځي ځکه چې دا بجلی نشته نو دا شور په کې لګ معمولی او نو خو صفا دی فکلنا نکره الموت نو ټول منګه بد غنو مرګ لرا قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیس کذالک دا رنگ نه دا څنګه تاسو وای څنګه چې مراد دین تاسو اخلي چې مر ولکن المؤمن اذا بشر برحمت لیکن مؤمن کلا چې زیر ورکی چاغه تا په مهربان دی ادا الله او پر ځامن دی ادا الله او جنتی او په جنتونو د الله نو احب لقاء الله نو خوخی الله نو خوخی دې ملاقات د الله سره نو هغه وخت کې دې د الله ملاقات خوخی چې جنت ته داخل شي ځکه هغه زید جنت رحمتونو دې هغه زید رضا منتیا دې یعنی هغه ملاقات چې د دې سيزونو سره د مخ کیږي چې انجام یې عذاب دی نو هغه دې بدګنی او هغه مؤمن چې هغه د مخامخ کیږي د زیرو سره د دې جنتونو سره د خوخه هغه په دې صد الله ملاقات هم راځي وکر الله لقاءه او بدګنی الله وکر الله لقاءه بدګنی الله مخامخ د سره مسلمانانو اے په مزه زه تاسو دواړه یقینا دا خزه صفیا چې لور د حیه دا په تیز رفتاری چې هغه پوش دی تیز شو ها چې زمنګ د وجه دی تیز شو نو نبی علی السلام आवाज هغه دوه ته ورکو علا رسلکما ادرېږي تاسو دواړه په مزه مزه زه زکا دا زما دا زنانه چې دا نو دا بل سوګنه دا صفیه ده فقال نو دې دوالو سبحان الله یا رسول الله پاک دا لاله اے دا الله پیغام موږ پتا دا ګمان کو فقال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم بشک شیطان زی پاولاد آدم علیہ السلام کې پشان د تلو دوینی دا شیطان د انسان په بدن کې داسې چلن کوي داسې ګرځي لکه څنګه چې وینه په دې رګونو کې ګرځي نو اسنه چې و انی خشیت ای چې سمړل را نشي و انی خشیت ای یقذف فی قلوبکما شرا او بشک زه یریګم چې به غرزه تاسو پړونو کې شرن شر سخه شر خبره اسنه چې وسوسه ما تاسو پرونو کې شیطان وسوسه را نه ولې د غلطه خبره او قال یا وی نبی علیہ السلام شی ان یو بل خبره راوی یا داسې ویلی یا سبل خبره کړی دا اسنه چې تاسو لونو کې څه شک را نشي نو دی وجنه دا خبره ما تاسو ته وکړه متفقون علی اتفاق کړي شی په حدیث د بخاری او د مسلم او په غلط ذلذی بیا وینا نه چې غلط کار کې د غلطو خلکو سره کې نه غلطو الکانو سره تصویرانو باسي نو خامخا د غلطو زینو کې د غلطو خلکو سره نو خامخا د بدنامۍ وکیږي نه او دا په میډیا بیا ورکه داسې نوجوانانو الکانو سره داسې زینو کې تصویرانو باز چاغه تعالی مناسب وعن بالفضل العباس ابن عبد الاوچ بیا د خزر سره لا ناشته او یی مولا او پټکې مواله دا جایز دی دغه د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل بیبي سره روانو او رسختاوی او دو کسان تیرېدل نبی علیہ السلام هغه تیزی وکړه او اعلی رسلکما په مزه شي که تاسو زمنګ د دوالو د وجه نه تیرېږي نو ګوره دا حضرت صفیه د فلانی لور ده بل څوک نه ده دا نو د پاره دو تهمت د ځان د لری کولو چې تاسو له کې خبر را نشي وسوسه شیطان وانه چي نو د دې لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه نن سبا دا چې کوم حالتونه جوړ دي د مولایانو حالت وګوره د غلطو پیرانو حالتونه وګوره غیر محارم وګوره هغه سره کینی پاسی سفر کوي دا جایز دي نو وعن بالفضل العباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ قال او شهدت ز حاضر شما مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه حاضر شوم د نبی علی صلاتو والسلام سره یو محنین پورز د حنین کې فلزمت انا و ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم شوم زه او ابو سفیان زو او ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یعنی زو ابو سفیان چې ابو سفیان زوی د حارث او حارث زوی د عبد المطلب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې لازم شوم زو یعنی زو او ابو سفیان په یو ځای کې ملاو شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره فلم نفارقو مونږ جدا نو شو داغنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم علی بغله له بیضا او نبی علیہ السلام سورو په یو قچرا چې داغه د پاروا سپینه په یو سپینه قچرا اوخه باندې نبی علیہ السلام سورو فلم التقل مسلمون المشركون ارکلا چې یوځي شو مسلمانان او مشرکان جنگ شورو شو یو بل ته مخامخ شو ول المسلمون مدبرینا نو ګرځید مسلمانان شاکونکي مسلمانانو باندې کله اچانک حمله وکړه او په مسلمانانو باندې د هر طرف نه د غش باران شروع شو چار چا په لغش پاغه باندې اوریدل شروع شو نو مسلمانان شاکر جنگ حنین واقعا ذکر کړي فتفق رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بزمو خو دا د شکست نه خلا دا غي طرف ته د کفارو طرف ته نبی علی السلام خپل اوخه شړله یعنی نبی علی صلوات و سلام با خپل اوخه ته د کافرانو طرف ته پوند اور کولا یعنی دا غي طرف ته روان شو فتفقه شورو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ير کوزو چپوند اور کولا بغلته پوند را خلاصولا چاله را او نبی علی السلام ته دا کوزار نشي ما وې اسنه کدا ډېر په تیزی روانه چرته نبی علی السلام ته کته گزار نشي نو اکفها ما بندول دلرا ما راټینګول دلرا د پاره د اراده د دی الله تسرع چې ډېر جلتی او تیز لال نشي چې نبی علی السلام د اوخنه را گزار نشي وابو سفیان اخذن برکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو سفیان نون کې واګه د نبی علیہ الصلات والسلام دا د نبی علیہ السلام ها دوخ واګه نبی علیہ السلام هغه نیول ابو سفیان فقال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اے عباس ناد اصحاب السمرہ که اګویا کتب وې د دې واپس کېدل د صحابه جنگ دا په وخت چاغي وار زما आवाज دا سه واپس شو عطفت البقره علا اولا سنگ چې واپس کیږي هغه غوا په خپل اولاد باندې دا سه په تیزی سره میدان جنگ ته را روان شو واپس رالل لکه سنگ چې غوا په تیزی سره خپل بچو ته واپس کیږي د پاده مهرباني اے د انصارو ټولګي راشه اے د انصارو ټولګیا ثم قصرت الدعوه علی بن الحارث من الخزرج بیا په دمشو او یعنی خاص شو دعوت بن حارث بن خزرج ته خاص شو هغه ته خزرج چې کم خزرج والا خلکو چراشی او جنگ دې تیزو فنظرن وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې په داسې حال کې هغه ته قتل او هوا چې نبی علیہ السلام لا بغلته فخپلو خبان سورو کل متطاول علیها الی قتالهم په داسې حال کې چې هغه چې اوچتون کې او سر دوخه چې اوچت شوه او سر دوخه پاره علاقه تعلیم او په طرف د جنگداري قتل یعنی مقصد دا دی چې په خپل اوخه باندې سر اوچت کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام او د دې انداز چې د دې هغه اندازو ولګي چې دې څنګه جنگ کوي او هو او نبی علیہ السلام علی بغلته په خپل کچروخه باندې سورو کل متطاول چې سر او چت او چت کړي او پاغا ها پدا پاغه باندې پاغه خپل باندې او چت او قتل هغه جنگ دا غیر څنګه جنگ کوي څنګه میدان ته راغلي فقال نبی علیہ السلام هذا حين حمي الوتيس اوس دا غا وخت دی چې ګرم شوی دی تنور ها دا غا وخت دی چې سور شوی دی تنور حمیا ګرم شوی دی سور شوی دی الوتی سو تنور یعنی د جنگ د تیزیدو نه په تنور سور کې دو صدا نبی علیہ السلام کنایه وکړه چې جنگ کله تیز شي وې تنور سور شوی دی ثم روټي زنانه الا پورې کې چې کله جنگ تیز شي ثم اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم حسیات بیا نبی علیہ الصلات والسلام رواغ سید یو سوکانی فرما بهن وجوه الكفار نوی وشتا ګوره حدهم قليلا وامرهم مدبرا یعنی قوت داغي کمزور شو کمزور شو د کفارو حتا تر دې چاغي شکست غولو حتا هزم وول الادبار او ګرځید په شا باندې دغه بېمانو حقوق داغي کمزور شو د کفارو شکست یو هوړو او مات یو هوړو هم روان شو الوتیس التنور معناه اشتدت الحرب وقول حدهم هو بالحاء المهمله اي باسم جنگ داغي وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی ایها الناس خلقو ګورا د جنگ حنین واقعای په دې حدیث کې بیان کړه داغه حالت بیان کړه فإن الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین او بشک الله حکم کړي مؤمنانو ته پاس چې حکم کړي پاغه الله انبیاء او تا ویلی الله الله رب العزت ویلی یا ایو الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا انبیاء خره د پاکو نو عمل کوي نیک یا ایو الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے مؤمنانو خره هغه برا چې سره ګډوډ وي او سره مخه ګډوډ وي جامې ګډوډ وي خړې پړې وي هغه برا جامې خړې پړې وي سره ګډوډ وي د وجه د ډېرو سفرونو کولو نه یمد یده لسما او هغه وګدونګي دوه لاسونو اسمان ته لاسونه اسمان ته ها وګد کړی یو دعا والي د خپل رب نه پاجزای باندې ډیر عاجزي الله تا کوي خوشو کوي او وای یا ربي یا ربي ازما رب ازما رب ومطعمو حرام خوراک داغه د حرام او مشربو حرام او زه د سکلو داغه د حرام او ملبسو جامې داغه د حرام او غزي بالحرام او غذا ور کړی شي هغه ته د حرامو خلاص کا دا ټول د مال حرام نه نو فانا یستجاب لذالک نو څنګه با قبول کړي شي داغه د فاره دا دعا د داسې خلکو دعا به الله کله قبول کړي چې خوراک د حرام نه سکا کې د حرامو نه جامې د حرامو نه نه یو روپۍ چې پکې د حرام رااله پاغه خوراکونو کې کپلو کې لباسونو کې پسکلو کې په غذاګانو کې ارس مردا ارس آرام ایشه نه قبلي انن نګور زمون حالتونه لازم په رحم کې رواه مسلمونو وعنو نقلی دا او نقلی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلات والسلام ویلی دی نبی علیہ الصلات والسلام ویلی دی ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه دری قسم خلق دی چې خبرې بونږي هغه سره الله هغه سره الله خبرې نه کوي بوډا زناکار نو که زنا قوي کوي نو کولې شي نوجوان ګناه ده خو طاقت پکښتا نو بوډا کې طاقت هم نشته بیا هم زنا کوي نو په دې د الله لوی لعنت دې سره الله قیامت کې خبرې ونی مشکات